حضراتو اعتکاف کول په دغه شپو کې بېشکه سنت دی او سنت مؤکد دی په هغه هغه مساجدو کې چې هغه قوم او امام وظف ولري او پنځه وخت اذان او لمونځ په جماعت پکښې کېږي نو که په کلي کې یو مسجد دی که شل وي په ټولو کې به دا اعتکاف کېږي اما دا قدر فرق لري حضراتو چې دغه اعتکاف کول دا په اصل کې لازمیږي نه نو پنځه شپې دا سړي تېرې کړې بیا وفات سو آینده دپاره اقامت د بل چا ضرور نه دی او که پنځه شپې د تېرې کړې مریض شو بیا د دې اعتکاف د مرض په خاطر ووتی او همدا پر ده باندې نورې لس ورځې بل وخت ته چې روژې به لا هم نسي دا پر ده لازم کار نه دی یو سړی اعتکاف کې و یعنې ورځ و دوې و درې تېرې کړې بیا د هغه شي ووتی تنها و تنها هغه سنت پر ځای نه سوه چې هغه پر ذمه د دې قومه لکن پر دغه سړي بیا راګرځول د دا اعتکاف په نورو نورو ورځو کې نشته دا چې د امام صاحب مبارک او د یارانو تر مابین اختلاف دی چې که چیرې پر ځان د اعتکاف سره بلا ضرورت یو چشم زدن ووتی امام صاحب مبارک وایي اعتکاف فاسد دی یاران مبارکان فرمایي رضی الله عنهم چې اکثر د شواروز دغه معتکف په مسجد کې وي نو هغه لږ حصه که دی اوزي بلا ضرورت هم فساد نه راځي حضراتو حقیقتا دغه مسائل دغه احکام دا په هغه اعتکاف نظري کې دي چې کوم اعتکاف سړی پر ځان نظر کې هغه نظر یې سي کېږي نو په دې خاطر دغه زموږ استاسي متعارف اعتکاف دا په آخر کې د روژې مبارکې و همدا که داسې وي چې سړی عمدن پرېږدي د ناجوړۍ په خاطر یې پرېږدي بیا دا قضا نه لري او اقامت د بل چا دا ضروري نه دي او که داسې وي چې د اکمال کوي فرزن نو باید یو یا دوه یا درې کسان ورواچي یوه ته که عذر پیوسي هغه نور کسان چې دا اعتکاف یې پوره کوي د قوم غاړې به په خلاصې شي والسلام